سوره احزاب دا مدنی سورت ته نزول کې نوی سورت ته پس سوره ال عمران نازل شو ده ترتیب کې 33 سورت ته پس د الف لام سجده نه قران کې فروت ته ربط د صورت مخ کې سره الف لام میم سجده کې مسله بیان شو رد د شفاعت قاری دې صورت کې داغه توضیح کوي چې بل څوک شفیع قاری نشتا بل څوک په زور باندې خلاصون کې نشتا دوی مناسبت دا ده مخکې صورت کې مسله بیان شو رد شفیع قاری دې صورت کې دا مسله بادرې سره خلکو ته رسو تشریح یا مخکې رد شفاعت قاری وکړو اوس دلته کې وضاحت کې په مثالونو سره درې مثالونه بیانې خلاصه دا ده صورت کې تشجیع په تبلیغ دا او په دې باندې دولس خطابات دي پیغمبر علیہ السلام ته دولس خطابات دي مؤمنانو ته دولس خطابات پیغمبر علیہ السلام ته دولس خطابات مؤمنانو ته دا بیانې صورت کې د پارا تشریف تبلیغ او صورت کې رد شفاعت قاری دې پدریو مثالو سره امثله ثلاثه یو ما جاء الله لرجل من قلبين یو سړي لمن دړونه دي ګرځولي دغه شان یو عالم کې دوا الہ نشتا چې هم الله شم بابا شي دویم وما جعل ازواجکم الله تظاهرون منهن ندی ګرځول الله پر دې خدای تعالی بی بی پر دې خدای ستا مور خدای دل مور نه ګرځولې نو څنګه چې خدای مور نشي کېده دغه شانتي بنده اعلان نشي کېده دریم ما جعل ادیاکم امناکم نه دې ګرځول الله متبنا تاسو زوی پر دې چې ته زوی وې ناغه نه زوی کی نو کوم مخلوق ته دې الا ویل ناغه نه الا کی الا یو الله دې کارساز یو الله دې دا درې مثال نه څنګه چې وسیلا په یو خېټه کې دړون نشي کېدې دارنګي دیوالم لا دوا الیان نشي کېدې دویم څنګه چې زنانه ته په مور ویلو سره هغه مور نشي کېده دغه شانته پر دې مخلوق هغه اعلان شي کېده دریم نمبر څنګه چې پر دې ته زیوې نه زوی نشي کېده نو کوم مخلوق کې چاته تا شفیع ویلې اعلان ویلې نه اعلان نه دی اسوای کنه او صورت کې دولس خطابات چې پیغمبر علیہ السلام ته چې دا مسله بادرې سره ورسوه یو خطاب اول آیات کې یا ایو النبی اتق الله دا لانه روکا تقوا اختیار کا دیم خطاب بیا او بیا اتمو اته درشتم کې وم او نهمو اتم په 15 سری ختم آیات کې اتم خطاب یا ایو النبی انا ارسلنا کا شاهد و بشیر و نذیر لګلې من بیانون کې توحید او زیر اور کون کې اور کون کې یا ایو الذین آمنو آیات پنځوستم نه نهم 50 پیغمبر اسلام سره خطاب آیات پنځوستم نه او یا ایو النبی انا حلنا لك ازواجک بیا لسم تو پنځوسم نه لا یحلو لکن نساء من بعدو نور زنان دل نجروا بسوا د سلور اصنافونه او بیا ولسم نمبر یو کم شپیته کې خطاب پیغمبر ته یا ایو النبی قل ازواجک و بناتک دولسم نمبر راځي او یا نمبر آیات کې پیغمبر سره په نرمه راتل کوی پیغمبر ته چغې مو وای یو ځل یو ګورې شپږم آیات نه یو ځل شپږم آیات النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اے مؤمنانو پیغمبر ته په ادب आवाज وکړي تاسو نه دي احترام وساتئ او دویم نمبر بیا نه هم آیاتنا یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم مومنانو الله یاد ساتئ الله د نهیر نشي دریم خطاب بیا یشتم آیاتنا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه شته تاسو لرا د الله پیغمبر کې اسوه حسنه طریقه خو داغه تابعداري وکړي jihad کې بیان د دین کې بیا سلورم نمبر دیرشتم آیاتنا ما کان للمؤمنین آیات درسم نه وما يقنط منكن يا نساء النبي ميات منكن اي پاشتين اے پیغمبر بی بیانو مخالفت بنه کوئی عذاب دونه درکې ځکه نږدې پیغمبر ته او پنځم نمبر 32 آیات کې یا نساء نبی لسنا کحد من نساء تاسو نور خو شانت نه تاسو مقام ارپاو چته او شپغم سلور دیش سمیات کی واسکرنا میوتلا فی بیوتکنا تاسو کور کې چې کوم قران سنت دوسته شي داغه خدمت کوي وم لمبر بیا شپږ درشتم آیات نه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اتم لمبر سلیختم آیات نه ما کان محمد ابا احد من رجالکم پیغمبر تاسو کې چا پلار نه دی پنیم مرابلې یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی مومنانو د پیغمبر کور ته بلا اجازه سمځئ دری په دوستم دا رسم شو او یو لسمو یو کم او یا کې یو کم او یا دا دولس خطابات چې صورت کې پیغمبر ته دولس خطابات دی امت ته د پاره دشي صورت ممتاز په امثله سلاسو سره د پاره اثبات د توحید صورت ممتاز په واقع د احزاب سره او صورت ممتاز په واقع د زید او د زینب سره صورت کې رد در رسم باطل دی هغه دا چې نبی علیہ السلام وخت کې حضرت زید دا د خپل مور سره روانو ماماګانو کرتو ډاکوانو د مور نه پټ کو راړو خرڅ کو حکیم بن حزام رضی الله عنه واغستو هغه لګي بیا خپل ترور خدیجه له ورکو خدیجه دین حواله کې دا او دای بیا نبی رسول الله ورکو زید نبی رسول الله زید متبنا وعده ولوکړو د خپل ترور لور زینب ول وعده کړه نا چاخیر علی دای خور جوړ نشو زید وختا چې زه ډیر طلاق ورکم او نبی علیہ السلام وختا چې ځان سره پاتې کی نو او نبی علیہ السلام دا وخته چې دا ځان سره پاتې کی ولی ځکه ما خپل ترور ته وینا کړل دا نو په اوس زو دا طلاق کین زما ترور وو چې دا خو تا ور کړو ست په نکاواله او د متبنا خذا په نکاح غسل دا جرمو عارو عربو کې الله پاک دا رسم په نبی عليه السلام ماتو زینب سره نکاح کو زینب سره کور جوړ شو طلاق ورکو الله پیغمبر مامور کو زینب ته نکاح والا هغه رسم په دوان سکو ختم کو رسم رواج یو رسم دی یو بدعت دی بدعت دی ته چې یو کار دین کې شروع کې ثواب غني دغه بیتیان چې کوم بدعت رسېلي ثواب لپاره یو رسم دی رسم دی ته وای چې هغه ثواب نه غني خو په ځان څه کار نه خوې چې پاغي معاشره تنګي لکه نن رسمونی عالم کې ودونه کې رسمونه دي سنت کې رسمونه دي او تپوسونه کې رسمونه دي وړو راوړو کې رسمونه دي ودونو کې رسمونه دي وادو کې نو یو طرف نو جوړې اخلاصي صندوقونه دا بوکشي بل طرف نو اخلاصي دا ولې را بدلی دي دا رسم دې کته نه کو بیا سره بدخاري خلک برمانی بد وای دغه رسم دې قران سنت څنګه چې دا بدعاتو رد کړي ختمول غواړي د شانتي د رسمونو رد کړي عالم عالم له پکار دا چې څنګه د شرک بدعت رد کوي سره رسم او رواج رد کوي د رسم او رواج رد به ال کې چې په خپل کور کې ختم کی د خپل ځان شروع کی نبی له سلام باندې الله دا رسم ختمو ندی صورت کې بیان د سه د رسم دی چې دا رسم الله په خپل پیغمبر باندې ختم کړو اول خطاب کوي پیغمبر ته یا ایو النبی اے پیغمبر او یریګه د الله او مومن کافر او منافقانو بشک الله په حکمتونو والا منا د کافرو منا د منافقانو منا دی به خپل طریقو تراړې منی بینو بل څوک شفیع نشتا لکه څنګه چې په یو زړه کې لکه څنګه چې د یو سړی په یو سینه کې ډړونه نشي کېده یو سینه کې ډړونه نشي کېده دغه شان دی عالم د پاره دو الہ نشي کېده او دغه شان دی عالم د پاره دو رسولان نشي کېده چې او تر رسول شه بل طریقې د بل چا شي دانش کېده دیم څنګه چې مور ته خځه ته په مور ویلو سره مور نشي کېده عالم کې چاته الاوي پیغمبر دې حاضر ناظر وګاڼو واغدار متصرف دا اعلان دی دا خو تاسو ضرور راخړنی څنګه چې متبنا پردي الګ تسره زوی وای نه زوی نشو زوی نشي کېدی دا شانته په عالم کې چاته الهوی نغم اعلان شي کېدی امثله ثلاثه نه دې ګرځوي الله یو سړي درا دوړنا فی جو پی داخې ټکی او نه دې ګرځولې الله ازواجکم بیان ساسو هغه بیان تو ظاهرون منهن چې تاسو زیار کوی دا غي سره امهاتکم یعنی تاسو تاسو بیبي تاسو تاسو د پاره مور نه ګرځولې جار دو سره کو امهاتکم یعنی تاسو دای دل مور نه ګرځولې دا شانتي پردي یو بنده تا الاوه کارساز و نه کارساز نشو ما جعل ادیاکم ندی ګرځولې الله متبنا غان تاسو ابناکم بچی ذالکم دا تاسو وینا تاسو په خپل خلو الله تعالی وای حق الله توفیق ورکې نه غلاره تا او دوهم راو بردا بچی لیابایم پلارانو خپل وتا زید خپل پلار ته وبره زید بن حارثه نبی رسول الله ته موږ زید بن محمد واقصتو دا ډېر انصاف والله پسند الله کې کتا سن پیجنې دای پلاران نسا سرونه دی په دین کې په اخوانکم رونه تاسو دي و یا اخي یا مولایا دسه الفاظ ورته وای یا ابن ورته مو آیا چې ای زماز وای یو خو په ایمان باندې आवाज شفقت توجه نه سړی معشوم دی باندې دا من نه ده خو چې متبان نه نسی دا من نه ده چې یا ابن ورته متبنه نسی چې بیا دا سره معاملې د خپل دوی شان دي کوي میراث کولې سور کې خدای په نکاح نه اخلي دانشتا فإن لم تعلموا قطع سن بین الله ابلاران رونه تاسو په دین کې وایات اخی ورته وایا اے زما رورا ومو علیکم غلامان تاسو او نشته په تاسو باندې ګنا باغ سګي تاسو خدای شي باغ لیکن هغه چې قص کړل تاسو نو او دی الله بخون کې او رحم کون کې ان نبی اولا بالمؤمنین دا بیا خطاب دی پیغمبر ته دا خطاب دی مؤمنانو ته مؤمنانو ته خطاب کوي شپږم آیات کې خطاب برای مؤمن دا ډومبه خطاب دی مؤمنانو ته النبي پیغمبر اولا بالمؤمنین ډیر نږدې دی مؤمنانو ته د نفسونو جونا او بیان دی پیغمبر امهاتهم میان دي مؤمنانو دي پیغمبر بی بیان د مؤمنانو میان دي دي وګوره قران ورته میان دي وی دا ولی میان دي احتراما نو د مور سره نکاح نه کی پیغمبر بیان سره نکام نه کی خداغه باوجود پرده سره فرض ده د پیغمبر د بیبی نه هم پرده کې نو چې پیغمبر بیبی نه مور دا قران ورته مور ویل دی نکاح او سره من دی او پرده ته نه کې نو د نور خلقو نه خو په طریقه ولا پرده کې پرده د الله تعالی حکم دی دې کې بچل ولنه کې النبي اولا بالمؤمنين پیغمبر نه نه دي مؤمنان ته نو سن داغي او بي بیان پیغمبر امهات میان دي دي دي اول ارحام او خلان باجون اولا ډېر نږدې دي د بازونه د الله کتاب کې خلان باز د بازو نږدې دي اول ارحام من المؤمنین دو مؤمنان او د مهاجرون الا ان تفعلوا مگر کوي د خپل دوست غلامانو سره معروفن خو کو غلام سره احسان کې معروف ساجو پر اور کې تحفه اور کې رحمانه نه ده کان ذالک دا کار په کتاب کې مسور لیکل شي وې دا خزنا او کله چې واغ سمونګه دا بیا خطاب دی پیغمبر ته سلام کلا چې او سمنګا د انبیاونه میثاق هم لوزاري او ستانا او د نوح علی السلام د ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی ابن مریم نه واتن واخذنا منهم اغسیو ماجونا لوز مضبوطو لیسال صادقین دې لپاره چې تاسو کې الله درشتیا وینکو نه داغي درشتیا او تیار کړی دی الله کافر لره عذاب دردناک وتظنون او ګمان نه کول تاسو په الله مختلف ګمان نه چا به ګمان کو چې را مونږ پاخې نو لبا الله کمزوري کولو له بدون کافر راتلو هنالک تل المؤمنون په دغه ځای کې اوس ازمایش په مؤمنانو باندې واز مېل شو مؤمنانو واز مېل شو وزلزلوا جړه کولې شو په جړه کې دوه سخت د امتحان الله راولي پر بنده اړې راړې تکلیفونو کې وې یقول منافقون بعض منافقان منافقان سکه به سي مخو کې د بیا حوصله خبرې کوي جنگ په مخو کې تکلیف په مخه کې منافقو د رسوکی د بیا حوصله خبرې کوي کلا چې منافقان او کسانو چې ورنه دای کې عمرت ما وعدن الله لو نه کړم سره الله او رسول الله مگر دوکي دا خو موږ سره دوکه کوي چې تاسو به کامیابی گئی تاسو به کافرانو باندې چته گئی ویس قالت طائفتن کله شی وډلې دیونه یا له سرب ای مدینه والا لا مقام لكم نشته درې د تاسو الګ زیبر پنا کیږي پوج روان دي ودرې دوت نشته فریو لاړ شو پښې و استادینو جاز غواړي وډلې دیونه د پیغمبر وای یقینا زمون کور نه دی او را خوشي او را معنا منکشف خوشي کور نو خوشي نو سوګ نشتا وما يبيع اور حال دا چې نو دا کورنا دیو خوشي ای یریدونا نواړي منافقان مگر ته اقتدا د جهاد سره لګینو نن د قران د پاره باندې لټای دا د قران سره لګین الله دروژن دي ایس وزر نشتا خدای کتاب بدی شي دیني بدی شي ولو دخلت کدا اخر شي کافر پدیو من اقطاریا طرفونو د مدینه نه ثم سویل الفتنه دا بیا سوالو شي د منافقان د شرک لا توار اطلب کې شرک تا ولا تلبس بیا درنګ متیر نه کی مدینه کې مگر لګ لګ د درنګ متیر کی ګورا کفر قبلای ایمان نه قبلای توحید نه قبلای حکومت پر تپمنډ راځي د کو پر کار پمنډ کوي قلوا من ذل الذي سودا چې بچ کی تعال تاسو لرا د عذاب د الله کو وړي الله په تاسو عذاب تکلیف ولو دخلت عليهم ولقد كان عهد الله ودوی ولو دخلت عليهم که داخل شي کافر بدیو من اقتار اقتاریا د اطراف د مدینه نه ثم سویل فتنه بیا سوال شي دیونه دګن چراشه کوپر تا کوپر قبول کړي نو لا توا راضی تا او درنګ بچیر نه کی بها بها دو معنی یو معنا درنګ بچیر نه کی په دې کلمه د شرک مگر لګ یا په اجابت د شرک مگر لګ یا بها معنی پیا درنګ بچیر نه کی مدینه کې مگر لګ لګ په پادشي بیا او به خو بها معنا به کلمه دي شرک درنګ به تیر نه کی په قبول د کلمې شرک مگر لګ مطلب چې زری قبلې او یا حاضر مدینه تراجه درنګ به تیر نه کی مدینه کې مگر لګ ولقد كانوا اذي لو ذكر الله سره بوخا لا يولون الادبار چې نه بغیر دي شاګانې او دې لو ځاله مسؤولک تپوسل شي طلب شي اولوا لینفعکم چری پیدن رسی تاسو تیختا کتیختا کوئی دمرنا ایا دا قتلنا پدا وقت کی پیدا بدر نکریشی مگر لگا نو قلوا من ذا الذی سوک دی آغا چې بچ کی تاسو در عذاب د الله کو غواړي په تاسو باندې تکلیف او اراده بكم رحمه یو غواړي الله په تاسو مهرباني بیا بنو میزان لرا بيد الله ولي ان معاون امدادي اشهتن علیکم بخیلان دي تاسو په خیر دا تاسو په پیدو بخیلان دي jihad غنیمت شهادت په تاسو نه پیدا پیردو کوي اشهتن علیکم بخیلان دي تاسو په خیر نو کلا چې راشیرا اینه بدیو لرا چې ګوري وتا تا تدور عیونم چولی با سرګې دیو پشان دا سه جوټه پر غلی مر دا کینه دا حوصله بیرل نه دا حوصله بیرلی ته به چې مرګ پر اغل نه داسې پریشان نه فیضا ذاب الخوف نو کله چې لاړ شي را یو ځکی تو سره بیا سنتین حدادین پجبو تیرو تیر جبو باندې موږ دا کړلی موږ بداو کو اشیاتن الخير بخیلان دي تاسو پیدو او دا کسان ایمان راوړي برباد کړی دی الله مناجي او دې دا کار په الله باندې احسان ګمان کې ډلې لم یذبو شنی تلی ګمان کې دیو په ډلو باندې شنی تلی ویات العذاب قرائش وتړلې یو دول انو فخیبا چې دا منافقان بعدون فی العرب او سیده په باندو کې کاش من باندو کې سم کې لمن ډوینو دشمن سره مخامخ شي یسالون عن انبائکم تبوسونه کوله ساز خبرونو ولو کان فیکم کوي دا منافقان پتا سو کې تاسو کې اوسې دي ما قاتلو الا قليلا جنگ مې نو کړه مگر لګ دیو جنگ نه کوي کستا سمرګی دیا کې وتره لګ جنگ به کړو نور جنگونه تناوړي لګ جنگ به کړو او لګ نه معتبر دیو د جهاد نه متنفر دي لقد کان لکم نشته تاسو لپاره بی رسول الله د الله پیغمبر کی خطاب ده بیا مؤمن ته د پیغمبر تابعداري وکړي اوسوتن حسنه طریقه خو خه طریقه د پیغمبر تابعداري وکي کیب کې کم کې عین کې عبدالرحمن وی ما خوب ولیدو خوب کې راته الله وی انت عبدالرحمن الذي تامر بالمعروف تنها عن المنکر تا عبدالرحمن امر بالمعروف نهي عن المنکر کې ومارتي من فضلك يا ربي دا سامي رباني دا نو وی الله ماته ما سوال وکا نو مورته چې امیتنی امیتنی ما د دنیا نه بوزا په اسلام باندې امیتنی علی اسلام ما تعالی وی سموایا د څه چې امیتنی علی توحید امیتنی علی سنت ما په توحید سنت د دنیا نه بوزا بدعت په کې نه سنت سوال وکي نو دا اسنه لمن کان ارجو د پاره دا چا چې عقل ساتي بشه د الله دور د اخرت یاد الله ډیر ولما را المؤمنون ارکلا چوری دل مؤمنانو ډول درا نو ویل دی اذا موادن الله دا غدي لوس کوم سره الله او د الله پیغمبر رښتیا ویل د الله او رسول د الله زیاد نه کو دیو لرا الا ایمان او تسلیما مگر ایمان او تسلیما غاړي خودل خې غاړي کې خدا او رښتیا ویل دی الله او رسول دا الله زیاد نه کو دیو لرا مگر ایمان او تسلیما غاړي خودل بعض مومنان رجال اغسری دي صدقوا معاذ الله رښتیا کړی دی هغه چې له دې کړو دا الله سره پمینو من قضا نحبا باز هغه چې پوره کړی دی خپل حاجت خپل نیټه ومنو مې انتظر بعضی انتظار کوي بعضی شهدا هغه شهدان شي دي بعضی د شهادت څخه انتظار کوي چې موږ شهادت راکړي شي وما بدلو تبديلا او نه بدل کړی جو کم بدلولو سره دې بارا چې بدلور کې الله هغه رښتیاون کو تا د رښتیاو داغي او زاور کې الله منافقانو ته ان شاء کو غړي یا مهرباني وکړه الله بدیو بشک الله بخون کې دي او رحم کون کې ورد الله الذين كفروا را کوسر الله دا هغه منافقین چې هغه د نبی له سلام سره د عذاب مخ کې غدر کړو دوکې کړو داغي بیان کې الله الله ما را کوس کړل او ما ول سزا ورکړه دا بنو قریظه دي چې او د نبی له سلام سره لوس کړو چې موږ بستا مخالفت کو نه کوو او بیا د کافرو سره په پټه باندې دوست دا وکړه لوز کو د نبی له سلام خلاف نه الله خپل پیغمبر مامور کړو هغه له سوار کړه د اتونو کې دای بیان کړي وانزل الله الذين اور اقص الله کسان زاروم چې امداد کړو کافرو سره د کتابونه من سیاسیم داغی دا قلاؤنونا فقذفا اغرزو اللہ پرنو دائی کیارا وکانه الله علی کل شیء قدیر او دې الله په هر څه باندې قدرت والا الله قادر ذات دی راتون کې اتون کې بیا خطاب دی پیغمبر ته تفریو کې به وایي